بس ته جمله اقرا المفعول معه بل قسم د منصوبات نه په دم قسم د منصوبات نه لکه مفعول معه ده مفعول معه هغه اسم تویل کیږي یا هغه مفعول تویل کیږي چې د ذکر کیږي نو څه دواونه دا چې و چې په معنا د چا سره دی عبد الولي خپل د کار باندې سبق ته وځي نو دا هر هغه اسم دی چې د ذکر کې مستو نه و نه دا چې و چې په معنا د معاد سره دی او دا راځي د پاره د مصاحبت د معمول په دا مفهوم معمول مصاحب او ملګری دی ښا او صدور د فعل کې عمل سره دی یا په وقود د فعل کې ملګری دی د چا سره د معمول ده په سره د چې سره باندې چې موږ پښتنه کې نه کړی المفعول معبود ما یستر بعد الواو دا هر هغه اسم دی چې دا ذکر کولای شي رسته د واو نه داسې و چې دا په معنا د تا سره دی ما سره او د څه لپاره لمصاحبه معمول الفعل د دې لپاره راځي چې دا مفهوم هو چې د مصاحب د تا سره مصاحب د معمول فعل سره یعنی فعل چې پچا کې عمل کړ دی فعل پچا کې عمل کوي فاعل طرف ورته مفعول دي چې ورته نو یا خدای مصاحب دې معمول د فعل سره نو معمول د فعل فاعل هم کېدل شي او مفعول معمول د فعل چې هم کېدل نو دا مفعول ما هو مصاحب او ملګری دی یا خدای فاعل سره یا د تا سره لکه مفعول سره چې د فاعل سره مصاحب دا خبر مثال څنګه لکه جاء البرد والجفاف الکه یخنی او کوټونه یو ځای راغی او دا نه د اخبار او جمعاتي دا مفعول معبود د چا د پاره د جاء د پاره او دا راغله د لپاره د دې چې د مصاحب او ملګری دی د معمول د فعل سره معمول د فعل چې شری لکه الکه معمول د فعل دې دغه دغه ده کنه فاعل ته کنه چې هغه شي له فرض نو سمانا دا ډول سره مصاحب دي په دې حضور د فعل کې سمانا چې دا یخني او دا کوټونه ډول شي چې راغلي یو څه راغلي یا او به دې شي ښا چې دا په مصاحب د تا سره د مفعول سره په دې په دې باندې دا غي مثال به څنګه چې د مفعول سره مصاحب وي لکه دغه وخت یا بل هم د دې ډېر مشهور مثال ها ضربتو ضربت زیدا والخشبه نو دا ضربت فعل فاعل دی اول خشبه دا استوى الماء والخشبه استوى الماء والخشبه کې دلته دا استوا کې ګوره سره څه دی لکه انفال دا چې ویل کې ضرب تو زید او خشبه ته کې الکه دا ولا شو د دا خشبه او دا کو د ځب ډول څه شي دی یو وخت کې په ځای باندې څه شي شي دی واقع شي اوس خبره دا ده چې د مصاحب یا د فاعل سره یا د مفعول سره بیا دا مفعول ماو چې دا څلور قسمه یا او مخکې د دې نه په لفظ ذکر دي او که فعل مخکې معنوي وي نو بیا به یا عطف جائز وي یا به عطف جائز عطف جائز نو تعین العطف عطف جائز نو تعین مثال به څنګه چې فعل مخکې لفظ ذکر وي او عطف جائز وي لکه جئت انا وزيتا دا چې څه ترکیب کې شوا کیږي فعل فاعل واو راغله ده او دا و چې د تمخ کې راغله ده او دلته جئت فعل فاعل دی او دا انا تاکید واقع شوی دی تا زمي تو زمي متکلم د پاره او عطف هم دلته چی چې دا لکه جائز دی عطف هم جائز نو دلته د چې په ترکیب تا د پاره جائز ته د شیم کولای شي چې جئت فعل فاعل او دا معطوف علیه و حرف عطفه او زیتون د عطف چې په تا باندې لکه دې څو کې لاسو زمين متکلم باندې او دا تاسو ته جایز دی موږ ویل چې په زمين مرفوع متصل باندې الا عتب جایز دي چې تاکید په چا سره راځي نو دلته تاکید په منفصل سره راغلی دی چې انا د نو عتب کوم جایز او که عتب جایز نو او دا دلته نصب هم جایز دی چې یو د فعل فاعل شي ورته د دې شی واقع شي مفعول معه واقع شي ورته د دې شی واقع شي مفعول معه واقع شي نو نصب هم جایز دی او عتب هم جایز دی او کته شي وي چې عاطف جائز نه وي لکه جئت و زید بیا خو تعین الناس متعین دي چې نصب نو جئت فعل فاعل و زید دا به مفعول معروف ده تاسو فعل نه ده جائز ځکه کته دا زید عاطف په تو زمير متکلم باندې کې موږ خو ویلو تعالی دا ده چې په زمير مرفوع متصل باندې عاطف الکه چې تاکید 50 سره دي او کچته دا فعل معنوي وي او عطف جائز متعين لك ولك مال زيد وعمري مال زيد ما ست فعل معنوي ده ها لزيد دا لام دار زيد چې ده مجرور او هو حرف عاطفه امرين عطف لچا باندې لك دا ما د چې دی نه ما په معنا د ایو شي سره دی او دلته فعل معنوي دی هغه د دې لیدین کار موجود نه موږ معلومو چې هغه څه دی فعل معنوي حاصله ده اصل کې تفسیر د هڅ عبارت ده ایو شیء حصل لزید وعمر چې حاصل څه تعالی رضا ده او عمر ده اوس خبره ده کمنګا دا وتغسل وزید منګه منصوب وي نو دا په مفعول ما هو کې شي دا د پر مفعول ما هو کې شي هغه فعل معنوي د پر فعل معنوي ته څه شي لکه اصله ده او کدا موږ عطف کو پچا به مجرور وي وځي نو دا به عطف چې پچا باندې لکه امرین کومه مجرور وي دا به عطف چې پچا باندې زید باندې نو زید او مجرور دی ولې مجرور دی لا مجاره په داخل شو ده نو عاملین به موجود دي به د ساده وجنه لا مجاره د وجنه نو عامل به پدې کې چې شو پر جلکه لفظي وګرځي نو په صورت د عطف کې به عامل پدې کې لفظي وګرځي او په صورت د نسب کې به عامل پدې کې چې شو پر جلکه پېلي او عامل لفظي قوي دی د ثانه د پېلي لهذا د دې وجنه د تعین العطف والمتاجر د عطف موږ د ذات عطف کو په د عمر عطف کو په چا باندې او عطف جائز نو نو بیا تعین النص متعین دي چې لکه لکه مالک و زیدن مالک دته د زیدن عطف په کاپ د مشروع باندې عطف جائز نه دی دغه څه فرق دی چې الت عطف جائز دی دا مالک دا مال زیدین و عمرو د عمر عطف په زید باندې جائز دی او مالک و عمران کې د عمر عطف په کاپ باندې جائز موږ هلته څه چې چرته چرته څه مجرور چې دی هغه چې ظاهر دی ما ما دغه مال جدید کې دا معطوف علیه چې چې زید اسم ظاهر دی او په لکه کې دا معطوف علیه به چې راځي زمير راځي او زمير غیر مستقل د لاجر مجرور په منځ کې شدت الاتصال ده نو دا عطف مستقل برات په چا باندې نو دی وجه او سیدان موږ منصوب یو دا عمران موږ منصوب یو او د په خپل ما هو چې د چا لپاره د فعل معنوي لپاره چې د تدې صورت کې چې شری تصنع فعل دی المفعول ما هو مفعول ما هو ما یذکر او هغه اسم فعل کې چې د ذکر کې رسته دواونه دا چې هو چې په معنا د ما سره دی لمصاحبه معمول فعل د دې لپاره چې د مصاحب وګړي معمول د فعل سره لکه جاء البعض والجبار او جئت انا وزيدا اي مع الجفاف ومع زيد فان كان الفعل لفظا كجت دا في لفظا ذکر وي وجاز العطف او عطف جائز وي يجوز فيه الوجهان جائز دي پاش کی په وجه النصب نصب هم جائز دی والرفع رفع جائز دی نصب ول جائز دی ذکر په مفعول ما هو عقيسي رفع ول جائز دی چې دا به شي واقعي شي ها عطف شي لکه جئت انا وزیدن جئت فعل فاعل انا بتاکی چې د جئت د پاره نو وزیدن هم جائز دی ځکه دا بچی شي شي مقبول ماهو او وزیدن هم جائز دی ځکه زیدن په بیا د عتب په چا باندې جئت خو مرفوع دی ولی مرفوع دی فاعل دی نو دی په مرفوع چې د څه د وجنه د فاعلیت وجنه متعین العطف متعین دی به چې شي اصل کمال زیدین و عمر ما په معنا د هیڅ شي سره یا ما استفهامیه ده لا جار زیدین مجرور و عطف عمر عطف ته پچا باندې لکه دا تعاطف ولیکو ځکه کومه د عامل عطف کو په ځای باندې نو په ځای کې عامل لام دی په عامل کې هم عامل شي وګړي نو عامل په کې لږی راشي او که عمران موږ منصوبه نو دلته حاصله فعل معنی به شي چې لکه عامل شي او عامل لفظي قوي دی لسانه د عاملي وإن لم يجد جلاد کو کا تب جائز نوي تعین النسب متعین د نسب لك مالك وزيدا ما فما ما استفهام ده لام جار تاب د من مجرور و وی عاطفه نشي جوړېدلای ولې زید عاطف کې فقط باندې عاطف راځي عاطف په زمين مجرور مستقل باندې قاعده دا ده چې عطف په زمين مزور متصل باندې نه کیږي تر څو پر اعاده ده ثاني شوي حرف جر نو شي بیا کله چې مالک ولید بیا خو سیدا لیکن بغیر د اعاده د حرف جر نه عطف جائز نه دی نو چې جناب ده کنده مفعول ماحول ده چا د فار مفعول ماحول ده د فعل معنوي د فار فعل معنوي کې شي نه لکه تاسو نه وځي وما شانك وعمرا دا کول مثالونه کې څه فرق ده مالک کې دا زمين مزور ده خو په ځای سره مزور ده حرف جر سره او ما شانو د کې دا کار ضرور مجبور ده په 50 سره اضافه سره نو دلته ما ته جایز نه ده نو دا امر مقبول ما هو چې د فعل معنوي دا لأن المعنى معنا د دې راځي ما تصنعو وم قسم د منصوباتنا حال دی حال چا تل کیږي حال دې تل کې یا خو بیان د هيئت د فاعل کوي یا بیان د هيئت چا کوي مفعول کوي یا بیان د هيئت د فاعل او د مفعول او کله د فاعل د مفعول ورډ راځي لکه لقيت عمرا راكبني ما ملاقات په د عمر سره حال کون دي کې چې دیم په خر باندې سور وزم یا دیم په سیکل سور وزم په سیکل باندې سوارو نو دا راكبني هم حال د فاعل واقع شو ده او هم د شان واقع شو لکه مفعول نو الګ ګوره حادثه چې په دې سره بیان ده هغه فاعل یا د مفعول یا د فاعل او د مفعول ور بیا فاعل په قسمه ده یو فاعل لفظي ده بل فاعل کی شي دلکه فاعل یو مفعول لفظي ده او یو مفعول کی شي دلکه نو حالک څنګه چې فاعل لفظي ده پر راځي دا څنګه تفاعل معنوي ده پر راځي حالک څنګه چې د مفعول لفظي ده پر راځي دا څنګه د مفعول معنوي ده پر هم راځي مثال به دې څنګه وي لکه د شی واسي د فاعل لفظي د پاره مخکې چې څه دې نه راکبل فاعل معنوي فاعل معنوي دا معنا چې په ظاهر خدای فاعل نه دی خو په اعتبار د معنا سره دی چې څه لکه په ظاهر دې مفهوم نه دی خو په اعتبار د معنا سره چې څه لکه مثال د فاعل معنی بس لکه زید فی الدار قائما زید فی الدار استقر فعل پورې نو لهدا د فاعل معنی چې اصل کې تفسیر د څه دی استقر زید فی الدار استقر زید قائما نو استقر فعل زید فاعل او قائما د دې چې راغلی دی حال مثال د مفعول معنی به څه لکه هاذا زید قائما هاذا مبتدا د زید د څه لکه خبر دی قائما د زید نه حال واقع شي دا زید خو دلته لفظا خبر دی مفعول خو نه دی او معنی د څه لکه مقبول دی څنګه مقبول دی ځکه دا هاذا زیدون فاصل کې څه دی او شیرو زیدان نه او شیرو په فعل فاعل کې زیدان په مفعول کې او قائما به دې نتیجه راځي حال راځي الحال لفظ يدل حال هر هغه لفظ دی چې دلالت کوي على بيان هيئه الفاعل په بیان د هيئه فاعل باندې او المفعول یا د مفعول باندې او کلیهما یا د فاعل د مفعول دوړو باندې لکه جاءني زیدن زید راکبا ضربت زیدا مشدودا ولقيت عمرا راكبا وقد يكون وكل كلوي دا فاعل معنوي لك زيد في الدار قائما زيد في الدار کې دا زيد فاعل معنوي دی ولې فاعل معنوي لأن معناه ځکه معنا د دې داراتي زید استقر فی الدار قائما زید دا چې واقعي استقر د زید مبتدا ده استقر فی هو ضمیر راځي د زید صدې فاعل فی دار دا بجر مجرد د متعلق سره استقر پوری قائما به حال د دین واقع شي وکذا اندارنګ دا کله مفعول معنوي راځي لکه نحو ها تا زید قائما دا قائما د زید نه حال راځي شوی دی دا زید د فاعل مفعول لفظي خو نه ده مفعولي ولی مفعول معنی دی فإن معناه المشار إليه قائما هغه مشار له چې دی هغه څه دې قائم دی نو دا څه کې څه دې چې وشي او زیدن قائما دی والعامل في الحال فعل او معنى الفعل عامل په حال کې بیا فعل یا شي چې بیا لکه معنا ده فعل مثال په تیر باندې جان زید راکبان د تراکبان د نسب چا ور کړی دی جا ور کړی دی ضربت زیدا مسعودن د نسب چا ور کړی دی لقيت زيدا عمرو لقيت عمرو راکبان د نسب چا ور کړی دی لقيت او کله په کې فعل معنوي لکه زید په دار قائمن دې قائمن د نسب چا ور کړی دی لکه دا به حاضه دغه وي نکره وي او ذل حال ټول عمر د فارسی شي ولې به ذل حال معرفه دا ځکه به ذل حال معرفه چې مو ذل حال په مبتدا راکړ او حال په منځله د تا سره او اصل په مبتدا کې متعارف دی او اصل په خبر کې چې لکه نو دی وجه ذل حال باندې معرفه وي او حال به چې لکه قبل فرض چې تر اوسه چې ذل حال نکره راغی نو بیا تقدیم د حال په حال ذل حال باندې دا عامل موږ دلته د چې تل کو دا دلته حال موږ مقدم کو د چې وای رأيت راقبا رجلا ولې چې اول الامر نه دا پته ولګي چې دا حال ذل حال دی او دا چې شي نه دی دا حال ذل حال دی او دا چې شي نه دی راکا موصوف صفت نه دی ولې ځکه حال ذل حال مخکې کېدل چې او صفت په موصوف باندې سره مخکې کېدل والعام والحال نکرتنا بلا حال په ټولو د لپاره ما نکروي او الحال په اکثر اوقات کې غالبا معرفه وي کما راځي لکه مخ مثالو کې دا او قتل فإن كانت الحال نکرت تکت الحال نکروي واجب دې تقدیم د حال په الحال باندې لکه جاءني راکبا واخلا رجلا ولله الله يستبي سبي صفه في حاله النفس دې لپاره چې اعتبار صفه سره نه وانتي په صورت د نسب کې لکه دا قول رأي صورت لن راکبا رأي صورت لن کې تفعیل فعل رجلا دا ذل حال راکبا صفت دی نو لهدا د تقدیم واجب دی دا په پته ولګي چې دا موصوف صفت دی او دا ذل حال ذل حال یو موصوف صفت نه دی وقد تكون الحال جمله خبريه کله کله حال شي شم راځي لکه جمله خبريه کله سره حال چې راځي لکه جمله خبرې هم راځي نو دې خبر ته اشاره کوي چې اصل په حال کې خدا دې دې په مفرد وي لیکن کله کله حال کې راځي جمله خبرې راځي جمله شای حال واقع کېدلای او جمله خبرې بیا عمل ته جمله فعلیه وي او که جمله چې ولکه اسمه وقد يعصف العامل کله کله چې دا عامل دي حال ته نه تبدي چې قرینه موجوده ده عامل کې شي کېږي حذف کېږي د قیام قرینه چې لو چې وجود د قرینه کما تقول لك چې یو مسافر سړي کوي سالما وغالبا نو سړی په سفر باندې روان دی ته ته سالما وغالبا څه معنا لري دې ترجع تر او پس چې د خپل سفر نه سالما سالما او غالبا چې تا عالم غټل نو کما تقول لك تو وې چې سالما او غالما د تدافل حذف شوی دی چې اصل کې تفصیل دی عبارت دی چې ترجع سالما او غالما التميز هو نكره تذكر بعد مقدار بل قسم د اقسام د منصوبات نه تمیز دی اے تمیز دا تمیز لغوي معنا دا جدا کول او په اصطلاح کې هغه تمیز هغه اسم دی چې دا ذکر کیږي وروسته د مفرد مقداری نه نو دا راځي لپاره د دې چې ما يرفع الابهام عن ذات مذکوره او مقدره هغه تمیز هر هغه اسم کې چې د رفع الابهام دی او بیا د عام د رفع الابهام کې یا خو د ذات مفرد نه کوي على کچی شه دی معلوم دی یا خو په مقیاس کې لکه على تمرتی مثلها په کجوره باندې داغه په شان داغه په شان نتیجه دی لکه دوبا دان یا دوبدان کوس دی یا خو د مفرد نه برخه به هم کوي خو دا مفرد به د قبلي لسان نه وي مقدار نه نوی لکه عندي خاتم ما سره کوته دا دا مفرد دی خو د کیل او د وزن او د مساحت او د نسیان څخه قبلې نه نه دی نو دا کوته لکه د چی شي دی خا زها بنده د چی شي دا لکه او یا خو به د رفع د ابهام کوي الکه د چی شي نه د نسبت نه لکه صاحب زیدون لکه زیدون سبا ډیر خوشاله دی ولی خوشاله دی اوس دا ختمان چې څه اعتبار نه ورکړي ځکه ختمونه دوه قسم دي یو زمینی ختم دی یو هوایي ختم دی دا روزه کې چې دې دا هوایي ختم وي او دا پورني چې خلک دې چې چې ویل کیږي لکه نو دا ځکه څنګه خوشاله دي چې ټول ختمونه د چې دې ټول ټیکي ورکړي هم د زمینی ختمونه هم ده هوایي ختمونه دی او چې دا سره دې چې لکه نو د دا باندې نسبت چې تاسو ته په نسبت کې چې لکه ابهام دی التمييز هو نكره تمييز هر هغه کوم چې انتي چې د نکره د تذکرو داسې کسی بعد مقدار نو صد مقدار نه قدا من داراد بیا کې بیا وته بیا مصاحب او غیر ذالک مما دا قبل نه چې پدې کې بهامي ترفع ذلك ولې چې دا غي بهام لکه عندي اسمنا ما سره شد تا سره شد چې دې راځه درهمه روپۍ دي وقف بيزان ما سره لکه بل په دې دا بل په دا سره دي چې لکه ورن دي دا غنم دي نو ګوره تیر په دې باب کې د ما قبل استتام نه دې ته چې شو چې اسمي تام دا عشرون اسمي تام دې ته چې تمامه بیا په تم تمي سره راغلي وفيه الخمس او اکثر اوقات په دې کې جرادي مزاحف ویل کېږي حديث ویل کېږي وقد يقع بعد جمله الى فعل ابهام يعني نسبت يا کله دا څه چې د جملې نه راځي ولې په دې جمله کې چې کوم نسبت ده په دې نسبت کې څه لرته لکه تاب زيتون نفسا وعلما او ابا مشال دې زيت جهاد د نفس او جهاد د علم نه جهاد د مستثنا دا هر هغه سم دی چې دا چې کی مست دی الا دا خوات دی الا نه د دې لپاره دا دا خبره ذکر کړي چې مخکې دی الا نه دا حکم ثابت او مست دی الا نه حکم ثابت مثال په تور باندې دا مستثنا پرونه وویل دا به بیا وایو دا په لور نو یا به سبا یا په لور قوم ته کوم حکم ثابت دی دراتک نو قوم راغی ما بعد الا نه ته دا دې دې ته دا حکم ثابت نه دی نو غیر نه راغلی بیا دا مستثنا په قسمه ده یو مستثنا متصل ده بل مستثنا حسن تعریف نه خدا دی دا مستثنا ته د جنس د مستثنا منه نه وانه دې ته چې شوی نو دا حمار منقطع ولې ده ځکه دا حمار چې دا مستثنا د جنس د مستثنا میونه اعراب د مستثنا چې دی څلور اعراب د مستثنا څو قسمه ده یو چې د مستثنا منصوبه دوی مستثنا کې نسب او بدل دواړه جایز دي خو بدل په کې څه ده اولاد دریم چې څه ده پکې عرب بیا سم علاوه مې دی کامل را بیا راځي مرکوب وي تناسي براسي منصوب وي کجار راځي نو څه وي دا لورم څه شي مستثنا مجروره نسب یو نسب په بدل عرب بیا سم عوامل او چې مستثنا مستثنا به منصوب وي کله به منصوب وي پنځه صورتونو کې به مستثنا دي چې وي منصوب وي نمبر 1 کله به مستثنا منصوب وي چې دا مستثنا واقعي چې مستد الا انا او کلام کلام کې چې وي مجب دا معنی چې هغه کې نفي او نهي او استفهام ورکی تورا کله شی او بیا دا دی هغه موجب په خپل او کې ځان لکه جاء القوم الا امارا دریم صورت دا دی چې دا مستثنا واقع شي رسته دی الا نه او مستثنا منه مذکور وي هو مستثنا مقدم شي په تا باندې او کلام غیر مستثنا کلام چې کوي لکه ما جاءني الا زيد احد الا زيدا احد ما جاءني الا زيدا احد دته مستثنا دې دې دا نه اعلان رسم واقع شي مستثنا من هم مذکوره ده چې څه لکه احدون ده خو دومره ده چې مستثنا من هم کې شوی ده په چا باندې نو مستثنا چې مقدم شي په مستثنا من هم باندې دلته په منصوب تلورم صورت دا ده چې دا مستثنا واقع شي رسته ده خلا او رسته ده ثانا دا اکثر مذهب دا چې دا چې ده لکه او د بعضو مذهب دا چې دا چې ده مشهور ده لکه جاء القوم حاشا دې ده خلا دې ده او پنځم صورت دا دی چې دا مستثنا واقع چې رسد ما خلانا او رسد ما عدانا رسد الهتنا رسد الهکونا لك جان القوم خلا زيدا ما خلا زيدا ما عدا زيدا ليس زيدا لا يكون نو په دې صورت کې مستثنا چې لکه او ځم صورت دا چې علا کم دي کې نه سبب بدل پاړه جایز دی دا و صورت کې چې مستثنا اوس د الا نه ذکر دي مستثنا نه هو پکې مذکور وي او کلام کلام کې شي لکه لکه ما جاء ان احد الا زيدا هم ولا شيء الا الا زيدا هو انه دا خو مستثنا واحد شيء الا زيد واحد ما احد فاعل الا فاعل مبدل منه او زيد بسيط شي ورنه بدل شي او اعراب د حسب العوامل بکلی چې کله د مستثنا مفرغه مفرغه څه معنی چې مستثنا منه شي شي ولکه حذف الله شي وي دې ټول مفرغه ویل کیږي ځکه مفرغه د فراغ نه ده او دلته د عامل چې بالکل فارغه د مستثنا کا مستثنا منه حذف ده نو د عامل څخه ته متوجي دی لکه نو کامل رافع مستثنا ته فرق ورکی لکه مثال د دې څنګه لکه ما جاءني الا زيد او کامل لا چې ملاره ده ته ما راي الا زيد او ما مررت او مو ستا مو موجود دی په کوم وخت کې مو موجود دی کله د غیرو د جواب د سوال او د هاشان واقع شي نو په دې صورت کې به دا مستثنا شي المستثنى لفظ يذكر بعد الا وخواتها مستثنى لفظ چې د تکلیف رسته د الا او د خوات د الا نه لعلم د دې لپاره چې معلومه شي انه لا يسلم اليه چې نسبت نکېږي د مستثنى ته ما دا حکم نسبت نسبت کړل شي به د الا ما قبل ما قبل د الا نه وهو كل كلام هر هغه کلام چې يكون فيه جنس لكلام يا نهي استفهامي اول مستثامن هو مذکورا مستثامن هو پکې مذکور يجوز فيه الوجهان بیا جایز په دې کې په وجه نصب هم دې دې بدل هم چې شری جایز دی یو خدام دې چې دا موږ منصوب یو دام دې چې موږ نه ما قبل بدل ورته لکه ما جاء احد الا زیدک اي بان يكون بعد الا في كلام غير موجب اذا مستثنى واقع شوی رسل الله نه په کلام غیر موجب کې خدا د چې والمستثنى منه غیر مذکور مستثنى منه کې ذکر شوی نو کان یرا سو دي صورت به یرا د مستثنى بیا څه بل عوامل عامل را غیر مرفوع امینه دې پر دې منصوب امین جر دي لکه مثال د ما جان الا زید ما رأيت الا زیدا وما مررت الا وان کان المستثنى او کچا صدا مستثنى واقع شي نو صد غیرو د سیوا او سوا د هاشانا نو اکثر په نسبت باندې بلا کان مجرورا د مستثنى به شي راځي لکه جان قوم غیر زید و سوا زید و سوا زید و حاشا بیا دا وایي ها د اعراب د غیرو په شان ته د اعراب د چا دی لکه مستثنى دی خپل د غیرو اعراب د چا په شان ته دی د مستثنى په شان ته دی غیر سیدی او جان القوم غیر حماری او کچرته دا کلام غیر موجب کې راغلا او دا مستثنا په دې شی ولا کوم مذکور او نسب او بدل دواړه په دې شی ما جان احد غیر زیدین هم ولتی او غیره او چې مستثنا منه په کې محذوفه نو غیره کې د درې وړو جواب دی لکه ما جاءني غیر زیدین ما رأیتو غیر زیدین ما مررتو والا پوسه په دې باندې دا غیره د غیرو په شان ته غیره د مستثنا نه الا کړ دې تقول ته وای دا قوم غیر زین او غیر حمار دا دا ول متصل من د منقطع وما جاءني غیر زیدین هم ویل شي زید او ما جاءني زید للقوم او ما جاءني احد غیر زیدین ویل شي